الا ان لله دا اصلورم باب شروع شو څلورم باب چې ده نو پدې کې په اول کې دلیل عقلی د شپږم شپږم دلیل عقلی پیش کوي په توحید باندې چې ګورئ ها اولا شفاعاؤنا عند الله ته تاسو وایي چې دا به زمونږ د الله په دربار کې سفارش کوي بلا اذن دا نشي کولای ولی ټول اختیارات د الله دي ټول قدرت د الله دی نو د الله په اختیار کې څوک رکاوټ نشي جوړې دی دا خدای الله په اختیار کې رکاوټ چې دی ورته ودرې د ودرې د چې نه نه داسې بکې داسې او کدا څه کمینتونه کوي اخیری الله مجبور شو نه مجبور کیږي الله تعالی نه دا دلیل دې لپاره پیش کړي بیا دا غي نه پس ترغیب ورکړي قران ته چې راشي قران ومني د الله کتاب ومني دغه صحیح لار ده دا غي نه پس بیا بل زجر ورکړي ها پس باندې چې دوی د ځان نه حلال ول او حرام ول کوي دا غجر به ورکی په دا کې په یو کم شپې تمایات کی دا غینه پس په بیا بل دلیل عقلی علمی پیش کړي په یو شپې تمایات کی نو بیا دا غین اورستو به شان د اولیاء پیش کوي تسلی دا غی پسې دا به تر 15 پیته ما یاته پوری بیا په 5 پیته آیات کې بل دلیل عقلی پیش کوي اتم ها دا غینه ورست بیا بل زجر ورکی پنځوشتم په اتباع د ځن باندې دا غینه پس بیا بل زجر ورکی چې دوی وایي چې اتخذ الله ولدا په دې باندې وته څور کوي زجر ورکی دا بیا دا غي او بیا جوابونه پاتش پیته یو کم او یا او یا یاد کی په او یایم آیات باندې بسلورم باب پوره شيخه باب بدغه پوری وی تاسو ته ګورئ الا خبر شي ان لله یقینا د الله په اختیار کې دي ما ټول غسیدنا فی السماوات په اسمانونو کې دي والارض پزمکو کې دي نو ټول داغه په اختیار کې دي نو څوک دا چې وکي چې یو سړی را پاسي او الله تعالی باندې زور راوړي راوړي او الله ته مجبور شي نو بیا خدای الله اختیار پاتې نه شنو بیا خو اختیار پاتې نه شو بیا خو قدرت پاتې نه شو الا خبر شي ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی د قیامت غری اشتیا ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي هو یحیی و یمیت دا اوس بل دلیل سره پیش کړي هو هغه الله تعالی چې یح او دا قیامت په اثبات دی یحیی هغه ژوند دی کول کوي او یمیت عمر کول کوي و الیه ترجعون او هغه الله تعالی طرف ته تاسو واپس کول شي یا ایها الناس اوس ترغیب ال قران دی وخلقو انکار د قیامت کوي کس کوي راسي د عرض بسم شي قران ومني د الله کتاب ومني پاګه کې توحید هم دی پاګه کې د قیامت اثبات هم دی پاګه کې هر شی شته دی تاسو خدای الله د کتاب ومني کنه یا ایها الناس ای خلقو قد جاءتکم یقینا راغ تاسو ته موعده النصیحت من ربکم نه طرف درب تاسو نه وشفاء او شفاء علاج دی لما د اغمرزنو فی الصدور چې پسینو کې دی سینو کې کما مراد دی کفر دی شرک دی نفاق دی دغه مرزونو علاج په دې قران کې دی وهدن او هدایت دی ورحمتن او رحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو قل ورته وایا بفضل الله په فضل د الله تعالی باندې و برحمتي پر رحمت د الله فبذلک فلیفرحوا نو په هغه باندې تاسو خوشاله شئ او د الله په فضل او پر رحمت باندې خوشاله شئ دا کې دوه خبرې دي یو لګ نحوی قاعده ده هغه سوال لازم سوال دا راځي چې دا فبذالک چې رست راغله ده بی جار را کنه جار مجرور چا پورې متعلق کیږي دا چا پورې متعلق دی نو کته وا چې دا دی فلیفرحو پورې متعلق دی نو سوال په دغه راځي چې دلته په دې فبذالک باندې پی داخله ده فی صدا داخله ده نو چې فی داخله دا نو جار مجرور متعلق د متعلق سره شدت اتصال کیږي دی خو انفصال لا واستفاق کې قرار فبی ذالک فادا نو دلته بس چل کې ډیری دغه پکې کیسو کوئی فاضا ایدا دا سوک سوئی سوک سوئی کشاف زمخشری لوی مولا دی اگر چې معتدلی له په نحو کې خو امام دی کنه نو هغه دا ځای حل کړی دی هغه وای چې نه دلته کې چې کوم دی فلیفرحوا بذالک فلیفرحوا بذالک مخکې دو سیز نبی یو فضل د الله دی یو رحمت د الله نو فلیفرحوا بذالک خوشاله شي په دغه فضل باندې فلیفرحوا بذالک نو خوشاله دي شي په دغه رحمت باندې دواړه ها دا دواړه را برابر شو اوس دا پوښو اوس سوال دا د چې را فضل څه شي دی او رحمت څه شي دی نو بعد وی فضل چې کوم دی هغه قران دی رحمت د الله تعالی حدیث دی صحیح شو بعد وی رحمت تعالی نبی علیہ السلام دی لیکن دی کې مراجح قول داله چې فضل د دا الله تعالی قران دی رحمت د دا الله تعالی ان جعل ان جعلهم من اهله چې کم خلقی د قران والا وګرځول قران ته کینول بس دغه د الله رحمت دغه د الله سره رحمت دی نو فضل د الله قران رحمت د الله تعالی دا د چې مونږ او تاسو د قران اهل وګرځولو الله وي په دې خوشاله شي او په دې خوشحالي وکي فوش فل يفرحو هو خير مما يجمعون دا قران چې دی غوړه دی بهتر دی مما د هغه مالونو نه یا د هغه علمونو نه يجمعون چې خلک جمع کوي د قران علم دا غیر ټول نه بهتر دی ها دا نو کې ته دې نو دا څه دی دا دې ټول نه غوړه دی دا بهتر دی اوس سلی رشتم زجر ور کوي قل ورته وای ارایتم ما انزل الله خبر آیات سو فکر کړي دي خبر راکې تاسو ته ما تا ما انزل الله هغه نازل کړي دي په الله تعالی نازل کړي نه پیدا کړي لکم استاز د پاره مې رزق کم رزق فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو په هغه رزق کې حلال او حرام د ځان نه جوړوي درکړې الله دې پیدا کړې الله دې تپ کې حلال جوړې تپ کې حرام جوړې قل ورته وایا الله اذن لكم آیا الله تعالی تاسو ته اجازه درکړې چې دا کم حلاله حلال کا کم حرامه حرام کا تاسو په دې دلیل شته ام نشته د سره علی الله تفترون بل علی الله تفترون بلکې تاسو په الله باندې د ځان نه دروغ جوړوي و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب او نتهم و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب او صد ګمان دا هغه کسانو یفترون چې تړي په الله تعالی باندې الکذب درو سګومان دی یوم القیامتی فی یوم القیامتی په ورځ د قیامت کې د قیامت باره کې څه خیال دی ان الله لذو فضل یعنی قیامت کې به الله وتکم سزا ورکی مطلب دا دی ان الله لذو فضل یقینا الله تعالی خاوند لوی فضل دی علی الناس په خلق باندې ولکن اکثرهم لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون شکر نه ادا کوي فما تكون في شأن اوس دا بل دلیل عقلی پیش کړي دلیل عقلی علمی ورته وي ښا الله ته هر یو شی معلوم دی په علم کې سره څوک شریک نشته دی نو څنګه به الله رچانه مجبور شي و ما تکونو او نه تو فی شأن په یو شان کې په یو حالت کې د دنیا یو څه کار کې یا بل یو عمل کې پدې کې چې ته نه ولا وما تتلو او نل ولتو منه د طرفه د الله نه من قران اند قران سیسا اے من قران اند قران څخه ټکړه د قران کوم ټوکړه قتل ولی کیا ته بل سکار کې ولا تعملون من عمل او نه تاسو عمل کوي بل کم عمل الا كنا عليكم شهودا مگر یو مونږه پتا سبحانه حاضر ناظر مونږ در باندې حاضر ناظر یو مونږ ته پته یې چې تاسو څه کوئ ها و ما يعذب عن ربك او استفيدون فيه کله چې تاسو داخلي گئی په دغه کارونو کې و ما يعذب عن ربك او نه پټيږي درفستانا مم مثقال ذ مم مثقال ذره په اندازه د وزن د یو ذره فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء یو نه پاسمان کې دا الله نه نه پزمکه کې څه پټتی نه په پاسمان کې څه پټتی د زری اندازا ولا اصغر من ذالک او نه وړو کې د دې زرینا ولا اکبر او نه غت الا فی کتاب مبین مگر دالی کې دي شوی دی په لوح محفوظ کې کتاب مبین نه مراد لوح محفوظ دی الله وی دا ما التلی کې دي دا زما په علم کې دي الا خبر شي ان اولیاء الله دا اوس شان دا اولیاء الله را بیانې او دا اصل کې رد دی په عقیده د چا باندې د مشرکانو باندې چې مشرکان وی چې دا اولیاء زمون شفاعت دي دوی به موږ له شفاعت کوي سفارش پراله کوي الله وینا دا اولیاء دوستان دي زما خود دوستۍ مطلب دانه د دینه مجبور کیږم د دوی باره کې عقیده دا ده الا خبر شي ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې دي لا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بدوی غم جن کیږي دي څوک دوستان د الله الذين دا کسان دي امنو چې ایمان راوړل وکانو یتقون او دي تقوا کوونکي د کفر او شرک نه او د بدو اعمالو نه خا دا اولیاء الله شو لهم البشرا فی الحیات الدنیا نو دوی د پاره زیره ده په ژوند دنیوي کې او فل اخرت او پاخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته ده بدل دل زیرو ده الله لرا کلمات نو مراد ده کې دي بشارتونه دیری الله وین دا زیری بوله ورکوما صحیح شو دا دا عام دا دغه بوته ملاوی کی جزاء ذالک هو الفوز العظیم الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض دا دلیل عقلی دے اتم نمبر خا اتم نمبر او دا عمرت کی پچا باندې پاکیدر دے مشرکانو چې دوی وی چې موږ له شفاعت بلا اذن کوي الله وی دغه خلق زما په اختیار کې داخلي دا اولیاء الله زما د اختیار د لاندې دي الا خبر شي ان لله یقینا په اختیار د الله کې دي من هغه څوک په سماوات کې په اسمانونو کې دي او من او هغه څوک په الارض چې په زمکو کې دي په زمکا او اسمان کې چې څوک هم دي الله وې زما د اختیار نه بهر نه دي نو چې زما د اختیار نه بهر نشو زه به څنګه دینه مجبور شم چې تاسو وایي چې دې موږ لدا ته سفارش کوي چې بلا اذن به کوي دا نه کیږي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا او تابعداري نه کوي کسان يدعون من دون الله چې دا من چې بلی من دون الله غیر د الله نه شرکا د شریکانو تابعداري نه کوي د څه چې تابعداري نه کوي نو ګورئ وما يتبع الذين الذين يدعون من دون الله شركاء هغه خلق چې د الله نه غیر د نورو شریکانو نه مدد غواړي ما يتبعون الدليل دوی تابعداري د دلیل نه کوي دا په دلیل نه دی روان بی دلیل روان دي ها نو د دې ما يتبعو د پاره چې کوم مفعول دی هغه حذف دی و ما يتبع الذين او بل بل معنا دار دوی معنا کوم و ما یتبع الذین او تابعداري نه کوي کسان یدعونا ما چې مدد غواړي من دون الله غیر د الله نه شرکا تابعداري نه کوي دا خپل شریکانو اے دا شریکانو په لار نه دي ښا دا شریکانو په لار نه دي کدا هغه په نقش قدم باندې تلې نو هغه ولیو د الله تعالی هغه د الله سو ولیو نو دې به هم پاغي لار روانو هغه د دین او د شریعت په لار تلو خو دې څه کوي دې داغه په لار نه دي خو صرف داغه نه غواړي مدد ته غواړي ته داغه په لار روان چې به وته داغه نه مدد نه غواړي ځکه چې داغه عقیده دا نه و او چې داغه عقیده دا نه و لکه اوس زمونږه په دې علاقو کې کومګه وګورو کنه په دې بنیر کې یو مزار دی پیر بابا ورته وای پیر بابا پوه شئ هغه له ډیر خلک دي هغه پیر بابا نه خلک دا سوالونه کوي مددونه تر غواړي او دا هغه په قبر باندې څه کوي ضبط څه کوي علالي څه کوي حالانکه په خپل د پیر بابا ځان ته مستقل کتاب دی پاغه کې هغه لیکلي دي چې کچا په قبر باندې ذبح وکړه پوه شو کنه نو هغه وی ذابحه مشرکون ومذبوحته میتتون وامراته باینتون ذابح علالون کې مشرک دی خذا په طلاق را په طلاق باین سره پوښوي او چې کومه علاله کړي دا مردا هغه په خپل دا وای خدا خلق د هغه په نقش قدم خو نه دي خو زید هغه نه مدد غواړي زید هغه نه مدد غواړي ته هغه په روان شه دا پیر بابا ته په صحیح معنی اومنه نو ام بستا عقیده سمشي خو ته هغه پیر بابا هم په صحیح عقیده نه مني خبر هو رسیدي نو دا شو و ما یتبع الذین او تابعدارین کیا کسان یدعون من دون الله چې مدد غواړي غیر د الله تعالی نه تابعداري نه کوي شرکا داغه شریکانو داغه تابعداري په نقش قدم دې نه روان خنو دې په سر روان دي الله وای ان یتبعون دې تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمانونو اے دې په ګمانونو پسې ګمانونه سي هغه قصې خلکو جوړې کړې پوه شو کنه دا به تاسو په هر علاقې کې اورئ ان شاء الله تعالی په هر علاقې کې یو ځای په بارا کې یو قصه جوړې چې د فلانی وخت داس چل کړو او دا تورې کړو د الله بندا هغه قصې نه بیا دې څه جوړ کړی د خدای صفات ته نه جوړ کړی پوه شوې نو بس بیا هغه قصو په سر روان وي ګمانونه دغه دي خال الله وی ان یتبعون الا الظن د دروغ هغه قصې دي او هغه پس دې روان شوی دي وانهم او نه دوی الا یخرسون مگر کل کون کی دی په توک باندې لګیا دی د ځان نه په دروغ کیسو پس روان دی نو په عقیده کې ګمان پس روان دی او په عمل کې په خرف او په توک باندې روان دی هو الذی خاص الله غزاد ته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا دا نه هم دلیل لخوا خاص الله غزاد ته جعل لكم الليل چې ګرځولې تاسو لپاره شپه د څه لپاره لتسكنوا فيه چې تاسو آرام وکړئ پاره کې ګور شپه د آرام ده د شپې صفات تو سر راو باسه دې ته اکتفا وای ما تاسو ته په اصول کې ویلې وا جعل لكم الليل مظلما ګرځولې د شپه تیارو فائدې سره لته سنو فی تاسو آرام کوي پاره ون نهارا ګرځولې د ورځ څنګه صفات سره مبصرن روخانه فائدې سره هغه فائدې دلته حذف کړي دلته فائدہ حذف تا صفات شته ده الته صفات فائدہ شته ده صفات حذف کړي ده والنهار اورد ګرځولې ده مبصران روخانا لتبتغوا فيه من فضله دې لپاره چې تاسو پکې د الله فضل ولټوي پوښوي خپل کاروبار پکې وکاسکه هغه پکې وکړه ان فی ذلک لآیات یقینا فدی مذکور کی لآیات دلائل د توحید د الله دی لقوم د پاره د قوم یسمعون چې غوی اوری کم خلق چې اوری دلائل هغه د پاره دلائل دی قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه نو وای دا مشرکان اتخذ الله دای بل زجر شخا شپږشتم زجر پس خبره باندې ده چې دوی الله لره بچي ثابتې نعوذ بالله اتخذ الله وایدا کافران چې نیولې ده الله تعالی ولدن ولد نیولې ده کما تاسو ته ویلو چې دا نه وي چې پیدا شوه ده تن نعوذ بالله خدای متبنا ولد منی متبنا ولد نه ته ویلو ابن عتیه وای بنوه حنو و شفقه داسې بچي دی وای چې دا سره حنو و شفقت د باندې د دوره مهربانه ده کنه دومره مهربان چې بس د دنه بل نشي کولای خبر ورته نه نعوذ بالله د الله داسې نشته ښا مونږ تاسو پښتو کې د مونږ پښتو کې په خوا خلکو وی کنه او خلک خودي پوه شو د مونږ پښتو کې په خوا خلکو دای نازول دي نازول دي نازول ټکه مو وای ولی نازول به ځکه نه وای چې تاسو کې په صورت اخلاص کې معنی نه کې چې الله الصمد الله تعالی بے نیاز دی وای کنه وای التمانه څه کې بینیاز نیاز وای ستا ناز ناز د محبوب هغه اداګان ته وای او نیاز چې هغه عاشق برداشت کوي هغه ته سوې هغه ته نیاز وي الله تعالی د چا داګان و داګان ور برداشت کوي نه خپ خبرو سي دي هغه څه کوي هغه د هر چا سره کاری صاف کوي نو جعل لكم ولدا وقال اتخذ الله وای دا مشرکان اتخذ الله نیول دی الله تعالی ولدن ولدن نو زوی نو زوی خو نه دی دا خو دوی معنی نه چې زوی نه دی نو دک معنی لا کولا چې دای نیاز بینده او الله دنه مجبور کیږي د باندې الله دمر ما یند دمر ما یند چې دی ورته وای کنه نو که الله اراده نو مینو بس هغه کار کوي نعوذ بالله داسې نه کیږي سبحانه پاک دی الله تعالی د ولدنا ولی هو الغنی زکه الله تعالی به حاجت دی ولد تقوا رسول ضرورت لري زکه ستانه مجبور کیږم خو تا ته مساجت کی کنه بل وخت به تا ته بیا زغه وړاندې کوم کنه نو الله چا ته ساجت ته له ما فی السماوات داغه په اختیار کې دیغه چې پاسمانونو کې دی او ما فی الارض واغه چې پزمانو کې دی ان عندکم من سلطان نشته تاسو سره دلیل بهذا په دې خبره باندې تاسو هیڅ دلیل نشئ پیش کولای چې الله تعالی ولد دی اتقولون آیا جوړوي تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو نه معلومي د ځان نبی د الله خبره په جوړوي قل ورته وای ان الذين یقینا کسان یفترون چې تړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب درو لا یفلحون ناکامیابیږي متاع فی الدنیا دنیا کې کده خل نو خیر د لګ وخت دی متاع سامان دی په دنیا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا ما ته واپس دوی ثم نذيقهم العذاب بیا به دوی ته ورکم سخت عذاب او بس کوم ورته الشدید سخت بما كانوا یکفرون په سبب د دې باندې چې کفر کولو دا تر دې پوری دا تلورم بابو په سلورم باب کې درته څوکل په اول کې دلیل عقلی او د رد عقیدی د مشرکان لپاره درې پکې هغه ذکر کړل او نور وسره زجرونه دا ذکر کړل